بسم الله الرحمن الرحيم باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة والارتداف في السير کتاب الحج شروع دی او په دې کې باب نمبر ایک سو ایک حدیث نمبر سوله سو پچاسی د حج چې کمی پینځه یا شپږ ورځې دي د یوم الترویه نه د آټ ذوالحجې نه نو څه ابواب دا د اتم ذوالحجې حواله سره تیر شو درې ابواب دا د د آړ ذوالحجې حواله سره بیا داغې نه بعد د باب نمبر 85 نه د باب نمبر 82 نه 84 پوری دا د یوم الترویه حوالی سره ابوابو به د باب نمبر 85 نه د نهم ذوالحجې حوالی سره چې کوم ابوابو پای کې یوم عرفه وا او بیا د نهم او د لسم تاریخ تر منځ چې کومه شپه ده د مزدلفي چونکه دغه شپه دام د وقوف عرفه د لاندې راځي د دې وجنه دام منګه دغه د نهم تاریخ په دغه اعمالو کې شمارو او بیا د مزدلفی هغه شپه نو تر د سلم بابا پوری د مزدلفی حوالی سره او د عرفی حوالی سره کم چې د نهم ذوالحجې متعلق چې کوم احکام هغه بیان شو باب التلبیه والتکبیر غدات النحر اوس د دې نه کوم چې د یوم النحر د لسم ذلحجې د هغې سره متعلق چې کوم احکام دي نو هغه د دې باب نه هغه شروع کوي او هغه ذکر کوي باب التلبیه و التکبیر تلبیه ویل حاجی به تلبیه وی و تکبیر تکبیر بوي الله اکبر بوي یا تکبیرات غداة النحر د یوم النحر په سبا باندې حتی یرمی الجمره تر د د جمری د اشتو پوری یعنی تلبیه به تر هغه وخت پوری ویل کیږي بلکې د تلبیه نه علاوه تکبیرات هم ویل شي او چې جمره کله اولی نو داغه نه بعد به تلبیه هغه موقوف کی دغه سنت طریقه ده والارتداف فی السیر او د ځان سره ملګری سورول ردیف هغه ملګری ته وی چې تا سره په سورلې باندې شاته ناشتي ارتداف د ځان سره ملګری سورول په سورلې باندې فی السیری د دلارې پتلو کی په مزل کی ځان پسې ملګری سورول دا مخکې هم دا روایت تیر شو په دې روایت کې هم راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامه ابن زید دا د عرفینا تر د مزدلفه پورې سراغا په سورلی باندې سورو او بیا په یوم النحر کې د لسم ذوالحجہ فضل ابن عباس د تره زوی هغه د ځان سره کېنولی دی او د مزدلفې نه منا پورې دا راغلی دی یعنی په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه سیرت مونږ ته دا خي چې هغه د دنیا د بادشاهانو پشان نه دی چې هغه بلکل په ځان مچم نه پرېږدي، د دنیا د بادشاهانو په شان نه دی چې هغه د ځان سره اړوله څوک د هغه د خپل شان خلاف ګڼي نو په دې کې یو خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومه تواضع ده او داغه عاجزي بیانې او دویم دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل قرابتدارو او د خپل رشتہ دارو داغي د حقوقو رعایت هم کړی دی حدثنا ابو عاصم الضحاك ابن مخلد اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اردف الفضل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان پسې روستو سور کړو خ الفضل فضل ابن عباس کله چې د مزدلفین منا ته ته نو فاخبر الفضل نو فضل ابن عباس د دې خبري خبر ورک بیا روستا هغه دا روایت کړي دی چې انه لم یزل یلبی چې نبي عليه الصلوة والسلام مسلسل وو چې هغه تلبيه ويله حتي رمى الجمرة تر دې پورې چې هغه جمرة العقبه هغه غټ شيطان د هغې رمې وکړه تر هغه وخته پورې نبي عليه الصلوة والسلام مسلسل تلبيه هغه ويله په دې باب کې دا چې کوم روایت دی په دې کې صرف د تلبيه ذکر دی خو لیکن امام بخاری په باب کې د تکبیر خبره هم راوړي اشاره د هغه روایاتو ته چې په کومو روایاتو کې د تکبیر ذکر راغلی دی یعنی صرف تلبیه نه بلکې تکبیراتم یو سړی هغه ویلی شي د بخاری عادت دا دی چې د د مخې ته هغه ټول روایات هغه موجود وي د دې وجې نه امام بخاری ډیر داسې روایت دي چې اغا خپل د امام بخاری قول داده مقدمه د ابن الصلاح کې پای کې منګه د صحیح پاغه بحث کې دا خبره کړې ده او ابن الصلاح هغه دا ویل دي چې د امام بخاری او د امام مسلم خپل اقوال په دی باندې دلالت کوي چې هغوی وایي چې مونږ د ټولو صحیح روایاتو استیعاب نه دی کړی، چې مونږ په دې خپل صحیحینو کې دا ټول روایات صحیح راجمع کړي دي، بلکې وترکت، امام بخاري وایي، وترکت من الصحاح، ما د صحیح روایاتو نه ډېر روایات هغه پرېښودي دي، د دې وجې نه د بخاري په ابوابو کې امام بخاري په هغې باندې عناوین تړي، عنوانات تړي. ترجمة الباب تړي نو د دې نه یعنی هغه نورو روایاتو ته اشاره ده حدثنا زهیر بن حرب حدثنا وهب بن جریر حدثنا ابي عن يونس عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضی الله عنهما ان اسامه ابن زید رضی الله عنهما چونکه دی کې دو صحابه دي د دې وجنه په دی باندې دا دو نمبره دغه تړلې دي 1686 1687 چې اسامه ابن زید رضی الله عنهما کان ردف رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت اسامه ابن زید د د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس روست سورو من عرفه الى المزدلفه د عرفین تر مزدلفه پورې وسراغه روست سورو او ثم اردف الفضل او بیا د ځان پس روست سور ک فضل ابن عباس د مزدلفین تر د مینا پورې ققالا دا ابن شهاب دا عبید الله ابن عبد الله اغوی فکلاهما قال دا دوانه صحابه دا وی چې لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمره العقبه چې نبی له صلوات و سلام مسلسل تلبیه ویلا تر دې پوری چې هغه جمره العقبه غغټ شیطان هغه اوښته او به تلبیه موقوف کړه باب فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستيسر من الهدي دا تر د حاضر المسجد الحرام پوری خپدی کی آیت څنګه دی فمن تمتع بالعمره الى الحج په تمتع کی چونکه په حج تمتع کې او په حج قران کې په یو سفر کې د د حج او د عمرې د دوانو نه هغه فائدہ غستې کیږي نو دی وجنا په قران باندې هم د تمتع اطلاق غ کیږي فمن تمتع بالعمره الى الحج نو چا چې فائدہ واغسته په عمره سره الى الحج د سره د حج نه خو صرف فرق دا دی چې قران په مغه یو احرام کې او تمتع د پاره دوه احرامونه نو چا چې فائدہ واغسته په عمره سره سره د حج نه فمستي سره من الهدی نو په د باندې نو لازمه د په د باندې هغه چې اسانه وي دته د قربانې نه په دې باب کي د د قربانۍ د هغې بیان دی د دم شکر د هغې بیان دی او بیا وی فمن لم یجد پس چا چې اون موندا قربانی قربانی اون موندلا یا د سره شته دی نه او یا د هغې د اغستو طاقت نشتا قربانی خوشته دی خو لیکن د هغې د اغستو طاقت نشتا یا د پیسې ورکې شوي یا پټې شوي یا اوتې لګي دي اوس پیسې وسره نشتا نو فصيام ثلاثه ايام في الحج نو په د باندې درې روزي دي په ايام د حج کې ايام د حج چونکه يوم النحر بیا د اختر ورځ ده نو داغي د د لسم ذوالحجې نه مخکې مخکې به دی چې اخیري روژه په نهم ذوالحجه د عرفات او د یوم عرفې په ورځ باندې راشي خو د دې د پاره احرام دا به په احرام حالت کې نیسي احرام به اچي احرام به اچي او د احرام په حالت کې به دا درې روژي دانیسي فصيام ثلاثه ايام في الحج نروجي دي درې ورځې په ايام د حج کې وسبعه اذا رجعتم او اوه روجی دی اذا رجعتم کله چې تاسو خپل کور ته را واپس شئ د دې وجه نه دا روجی دا به یو سړی لکه پلار نه نیسی او نه به الته نیسی بلکې چې کله کور ته را واپس شو نو دا به بیا نیسی تلک عشره کامله او دا لستی پورا او دا ځکه ویلی چې د یو سړي دا وهم پاتې نه شي چې یاره ما خو قرباني ورنه کړه نو زما خو به په حج کې نقصان راغلی نو قرآن وایي چې نه به دا لس پوره دي او نور د دې نه علاوه که یو سړی نفلي نیسي هغه بېله خبره ده خو د قربانۍ دپاره به دا لس پوره دي او بیا ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام ذالک کی اشاره دغه حج تمتع او حج قران ته چې دا تمتع او قران دا غ چا د پاره چې هغه اوسیدون کې د مکی باشنده نه ځکه د مکی باشندگان اغي صرف د هغه ځای نه، د خپل کورونو نه، هغوی د د حج افراد د هغې نیت تړي او که عمره کوي نو د عمرې د پاره به بیا د د حدود حرم نه بهر حل ته به وځي. نو دا باب دی په دې کې خه امام شافعي خه په دې کې چې دا کومه قرباني دا ورکړې کېږي دا دم شکر دی امام شافعی هغه وی چې دا دم جبر دی دم جبر معنا دا چې را دینه په خپل خوراک نشي کولی خو دغه قول دغه کمزورې دی بلکې اصل کې دا دم شکر دی حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا النظر اخبرنا شعبه حدثنا ابو جمره قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعه ما د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه د حج تمتع حواله سره تپوس وکړ متعه په هر ځای کې هغه نکاح د متعه ته نه مراد بلکې دینه مراد دی ځای کې حج تمتع دی ما د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړ د حج تمتع باره کې فامرنی بها نو ماته حکم وکړ پای باندې چې بالکل جایز دی په حج تمتع کی څه ممانعت دی وسالته عن الهدی او ما داغه نه تپوسو که د قربانی باره کی چې آیا پدی کی کما قربانی هغه سړی کولی شي نو فقال وی ویلی فیها جزور پدی کی سړی او خلالولی شي جزور اوختوي پدی کی سړی او خلالولی شي ځکه قران وی چې استیسر من الهدی چې ده ته اسانه وي د قربانۍ نه نو که اسانو ته اوښ وي اوښ قرباني دي ورکي خه او بقرتن یا د غوا او شاتن یا د ګډي بيزي شات کم چې هغه وړو کې ساروي دي ګډه ده یا بيزه ده خ او شرکن فدمن یا برخه نیول دي شرک حصداري نیول دي فی دمن په دې اوښ کي يا په غوا کي په وينه کي خو چونکه د نورو احاديثو نه ثابت دی چي کوم لوی څاروی دی او لوی غټ څاروی دی نو عیسی پای کې نیول کیږي او شات کم چې ګډه بیزه ده نو هغه صرف د یو کس د پاره هغه کافی کیږي د دې وجه نه موږ معنا کو او شرک فی دمن یا برخه نیول دي، فی دم، په اوښ کي، د اوښ په وینه کي او یا د غوا په وینه کي، پای کي حصه نیول دي، نو پای کي به هغه حدیثو کي ان شاءالله د اضحیې په باب کي به هغه راشي. قال ابو جمره وایي، وکأن ناسا کریهوها وکأن ناسا کریهوها او دا چي کوم د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه چې ما دا تپوسو که د حج تمتع حواله سره نو اصل کې گویا چې گویا کې بعض خلک کریهوها اغي بد غنه د حج تمتع حج تمتع بد غنه او داغي وجه کم چې زمانه د جاهلیت ناغه خبر را روانه وا چې یو سړی به د حج اراده کوله نو اغوی به په دې ورځو کې عمره کول لکه دا به ناروا ګڼله وکأن ناسا کریهوها او گویا کې بعض خلکو اغي بد ګڼه د حج تمتع نو دی وجن عبد الله ابن عباس اغه ویل چې په دې کې څه برایي ده فنمتو زود شوما نو فرایت فی المنام نو ما خوب ولید کأن انسانا ینادی چی یو انسان هغه په دی خوب کی آواز کوي حج مبرور چی دا حج دی قبول شوی ومتعة متقبلة او دا تمتع دی قبول کړی شوی فاتیت ابن عباس زه ابن عباس لرالم رضی الله عنهما نو فحدثته نو ما هغه ته دا خپل خوب بیان که فقال وی ویلی الله اکبر سنت ابي القاسم دا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی قال دا داوی وقال ادم ووهب ابن جرير وغندر عن شعبه خ د د شعبنه د مخکینه روایت چې نو دا نظر کړیو او د دین علاوه د شعبه چې کوم نور شاګردان دي آدم دی وهب دی وهب ابن جریر دی غندر دی هغوی د شعبه نه په دې الفاظو باندې روایت کوي عمره متقبله وحج مبرور چې دا عمره دام قبول ده او حج دام قبول دی حج دام قبول دی ټول دغه پای کې حج او عمره دواړه راځي خدا لفظ کم چې د دې اکثرو لفظ دی کم چې آدم وهب ابن جریر غندر د شعبه نه روایت کوي نو دا لفظ ډیر مناسب دی چې عمره متقبله وحج مبرور عمرم قبول ده او حج اغم قبول دی ځکه په دې کې په تمتع کې دا دوانه راځي ده د حج د قربانۍ دپاره څاروی هغه روان کړی شوی دی نو آیا په دې څاروي باندې سورلی کول هغه جایز دی یا نه یعنی په نورو الفاظو کې خه آیا د دې نه څه فائدہ غستل هغه ته جایز دی او کنه نو د ائمه اربعو قول دا دی چې چونکه دا د شاعر الله نه دی قران هم وی چې دا د شاعر الله نه دی نو داغي احترام لازم دی نو د دین دا انتفاع اغستل فائدہ اغستل دا گویا کې د دې اهانت ته په دی باندې سورلی کول او د دې نه پي اغستل دا گویا کې د شاعر الله نه د انتفاع غستل دام د دې بیزتی ده د دې وجنه په دې باندې بن سورلی کیږي او چې کم پي وغیرہ غته حاصل کړي شي نو هغه بم صدقه کیږي باب رکوب البدن خو په دې باب کې امام بخاری خه هغه دا ثابتې چې که یو سړی ته ضرورت وي نو د ضرورت په تور باندې په دې باندې سورلی کول هغه جواز لري ناروا نه ده دارنګ کداغي په یو ته د سړی ضرورت پیښ شي نو داغي پي هغه استعمالولي شي خو د ائمه اربعو قول دا دی چې چونکه دا د شاعر الله نه دی او د شاعر الله قران وی چې د دې احترام د دې تعظیم هغه په تاسو لازم دی نو د دې وجنه د دینه به دا انتفاع او دا فائدہ غستل دام نکیږي یو وخت کې ما نه چا د دې خبرې تپوس وکړ یو سوال یې رانه دا وکړ چې منګه په درسونو کې وایو چې دا مقبره او قبرستان دا د شاعر الله نه دی نو دوه تپوس یې کړیو یو خدا چې دا قبرستان دا د شاعر الله نه دی نو دا خبره د کوم ځای نه ثابته ده؟ دویمه خبره دا ده چې موږ دا خبره کوو چې په مقبره کې کوم ډکي یا کوم بوټي دا پای کې ولاړ دي نو دا غینه فائدہ غستل دغه ناروا دي او دا ته په پول کې او په لار کې او چې نهایت د خلکو ضرورت وي نو د هغې په طور باندې هم نه شې استعمالولی، څنګه چې په درس کې موږ عام طور باندې دا خبره کوو، نو د دې خبرې څه دلیل دی؟ نو یو خو ما هغه ته وویلې چې ضروري نه ده چې په قرآن او په حدیث کې دې کوم سیزونه چې هغه د منګه وایو چې دا د شاعر الله نه دي نو دا هغه سیزونو تصریح دې هم شوي وي. ځکه وجه دا ده چې د شعائر الله معنا باندې یو سړی پوه شي نو بیا په دغه دایره کې چې کم سيزونه هغه داخليږي نو هغه ټول پای کې شامل دي د شعائر الله معنا دا ده د الله د دین نخي ظاهری نخي او ظاهری علامات هر هغه شی چې هغه د اسلام د پاره ظاهری نخي وي او ظاهری علامت ته پاغي اطلاق د شعائر الله کیږي د دې وجنه اوس ګورا مونږ دا په ټوله دنیا کې خلکو ته پته ده چې رمونځ مسلمان په دې طریقه باندې عبادت کوي مونږ د شاعر الله نه دی د دې وجه نه شاشه ولی الله په حجت الله البالغه کې وای چې د اسلام د سلور غټ شاعر دی یو کعبه دا یو قران دی دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او سلورم منځ دی نو اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول خلق پویږي چیرې دا د اسلام او د مسلمانانو پیغمبر دی دارنګ کعبه دا دارنګ قران دی دغه حیثیت منستم حاصل دی اوس په اسلام کې نورم عبادت شته خو لیکن اغه ته بیا ضروری نه ده چې اغه ته د شاعر الله حیثیت حاصل وي د دې وجه نه جمعات د شاعر الله نه دی مقبره چې مسلمانان هغه بیل خبره ده چې نن د مسلمانانو مقبري هغه د چرسیانو او د بنګیانو اړي جوړی شوی دي خو لیکن په اسلام کی یعنی په ټوله دنیا کی چه د مسلمانانو یو مقبری ته سړی وګوری چه کوم ځای کی مړی خښ شوی نو پته لګی چه یاره دا د مسلمانانو مقبره او قبرستان دی او دا د عیسایانو دی او دا د هندوانو دی د هر قوم د هغی هغه ظاهری علامات او د هغی نښی نو ما چه یو سړی د شاعر الله په تعریف باندې پوی نو هغه ته به پته لګی چه یاره دا فلانی سیز دا د شاعر الله په دایره کی هغه شامل دی یو دا دویمه دا چې آیا د مقبری داغي د بادي سيزونو نه هغه ته انتفاع غستې شي فائدہ غستې شي نو ماوتا د دا چې کوم مثلا دا باب دی یا د ائمه اربعو چې دا کوم قول دی نو ماوتا دا پیش ک چې کوم د بیت الله ته چې کوم قرباني هغه روانه ده نو فقها داغي په باره کې دا وی چې چون کې دا د شاعر الله نه دی نو د دې وجنه پاغي باندې سورلی کول او داغي نه پي اغستل دام داغي اهانت دی نو مې د دې وجنه نه په پاغي باندې سورلی کیږي او نه به داغي نه غپي وغیرہ هغه به ته حاصلېږي د دې وجنه مقبره چون کې د شاعر الله نه ده نو داغي چې کوم هغه د فائدې سيزونه دي مثلا په غزه کې ونی ولاړې دي ډکی ولاړ دي نو هغه ته په خپل فائدہ کې او په خپل استعمال کې هغه نشر اوسته لقوله تعالی والبدن جعلناها لكم من شعائر الله بدنا اصل کې غټ څاروي ته وایي نو اطلاق یې په اوښ باندې، په غوا باندې او په دې ټولو باندې کېږي، خو بیا چونکه په عربو کې غواګانې په کم مقدار کې دي، مېښې هلته شته دی نه، نو دې وجې نه د بدنې اطلاق بیا په اوښه باندې یا په اوښ باندې دا د دې سره خاص شوی دی، ورنه بدنه دا هر غټ څاروي ته وایي، والبدنه او بدنو ته د بدن د غټوالي د وجې نه وایي. فذكر اسم الله عليها صواف نو یاد کی نوم د الله په دی باندې صواف په داسې حال کې چې بدریو خپو ولاړوي یعنی هغه یو خپو ولوتړي او بیا با په دې سینه کې چې کم د دې هغه هغه رګ دی هغه کنده ده نو پای کې به په چاړه به وي او دغه د دې نحر دی نو چې کوم هغه سوالګر دی نو اغلم ورکول شي او چې هغه سوال نه کوي په زبان حال سره هغه ولاړ دی اغلم ورکا او بیا دا سروي الله ستاسو د پاره تابع کړی دي ورنه داغي هغه طاقت دور دی چې بندې نشي قابو کوله بدنې ته بدنه ولې وایي؟ لبدنها، د وجې د دې د بدن د وجې نه، د دې د بدن د غټوالي د وجې نه دې ته بدنه وایي، د دې وجې نه موږ ما وویل چې بدنه هر غټ څاروي ته وایي. سمیت البدنه لبدنها او بیا د اوښ د هغې هغه بدن هغه د ټولو نه غټ دی. والقانع قانع هم سائل ته وایي او معترم سائل ته وایي لیکن قانع هغه دی چې هغه سائل دی یعنی په خپل خلی غواړي او معتر هغه دی چې الذي يعتر بالبدن من غني او فقير معتر هغه سائل دی چې هغه اوډي راوډي هغه ګرځي راګرځي بالبدن د قرباني دا غساروي سره یعنی هغه ته گیر چا پیره تاویږي را تاویږي من غنی خواه که هغه مالدار وي او فقیر او یا غریب وي یعنی ضروری نه ده خو دارنګ په زبان حال سره غستانه غوښتنه کوي نو کې دی شي هغه سره بالکل محتاج وي فقیر وي او بعض اوقات هغه غنیم کې دی شي خو لیکن په زبان حال سره هغه د قربانۍ نه د غوخي د هغه طلبګار دی نو معتر هغه ته وي الذي يعتر بالبدن چې هغه اوړي راوړي دا غساروي سره وشعائر الله دلته امام بخاری د شاعر الله معنا نه د کړي بلکې دای صرف هغه تفسیر غونډه کړي دي ورنه شاعر الله شاعر جمع د شاعرتون د او شاعره د ظاهری علامت ته وی او نخ نخ ته وی او بیا د الله د دین هغه نښې وشعائر الله او شعائر الله چې دینو استعظام البدنی دا د د بدنی غټول دي یعنی چونکه داغه هغه احترام دی قران وای داغه هغه احترام دی نو داغه د بدنی غټول دي چې بندو له خوراک ور کوي و استحسانها او داغه خسته کول دي چونکه د الله د دین یو ظاهري نښه ده او کعبې ته روانه ده نو د دې وجه نه چې څومره خسته کی او څومره غټه کی خه خوراک ولور کې نو دا داغي هغه احترام او دا داغي هغه تعظیم دی عتیق څنګه چې لفظ راځي بالبیت العتیق عتیق دې ته صد وجه نه وي نو یو خو دا چې کور پخوانی دی او پخوا تعمیر شوی دی او یا بل معنی امام بخاری کوي عتقه من الجبابره چې دا کور دا آزاد دی د ظالمانو بادشاهانو د لاس نه عتقه چې دا آزاد دی د ظالمانو بادشاهانو د لاس نه یعنی اغي یې غرزولې نشي غرزولې نشي او د دې بیزتی اغه نشي کولې نو دی وجنا دی ته عتیق وی ویقالو او په دې آیت کې لفظ راځي د وجبت اې فاذا وجبت جنوبها نو وجبت په معنا د سقطت الی الارض کله چې دا پریوزی الی الارض زمکه ته او په زمکه باندې اړخو لګی نو فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر او منه وجبت الشمس او هم د دینه د نور هغه پریوتل هم راځي کوم روایتو کې چې وجبت راځي نو معنا دا چې نور پریوته وته سقوط یو ک حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا نبي عليه الصلاه والسلام یو سړی ولید یسوق بدنة چې هغه ځغلوله بدنة خپله اوښه حج له روان دی او د شانه هغه خپله اوښه هغه ځغلی او دیو سره پیدل روان دی فقال نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته وویل ارکبها سور شپې نو وی ویلی انها بدنه ای د الله پیغمبره دا اوخه دا او د الله کور ته روانه ده یعنی زه په دې نسورېږم ځکه چې په دې باندې هغه سورېدل هغه خنې دي ځکه چې دا د شاعر الله نه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمای ارکبها سور شپی فقال وی ویلی انها بدنه دا بدنه ده او اوښه ده او د الله کور ته روانه ده فقال وی ویلی ارکبها ویلک سور شپی ویلک رکشی یعنی دا معنا نه چې هلاک شي وای لکه رکشي کینه په سور سور شپي دا عام تور باندې پدی جبو کې دا استعماليږي فی الثانیه دا یو ته په دویم ځل ویلی یا یو ته په دریم ځل باندې ویلی امام بخاری د دین هم دا ثابتای چې نه د دین انتفاع غستل که چرته ضرورت وي او حاجت وي لکه دا سړی پیدل روان دی نو خیر دی جواز لري اوخه روانه کړی دا کعبه ته قال وی ویلی ارکبها سور شپی نوی ویلی انها بدنتن دا خو اوخه دا او کعبه ته روانه ده وی ویلی ارکبها سور شپی نو به ویلی چې انها بدنتون قال ارکبها ثلاثا سور شپی او دا خبره او تا درې زله دا ویلی یا خدا دا چې چونکه د دې وجنه او یا دا چې په زمانه د جاهلیت کې څنګه چې بعضی خلکو با دا نظر او نیاز دا کوو نو چونکی هغه تصور د جاهلیت اگر روان دي چیرې په دی باندې سورلی کول دا ناجایز ده نو خه اسلام ته ویل چې نه د دې دا معنی نه ده چې ګنې تاسو په دې باندې هغه سورلي هغه په ترک کئ ټیک ته کعبه ته روانه ده خو لیکن په دې باندې سور شه ځکه په هغه وخت کې به د باباګانو او داغي په نومونو باندې هم دا ساروی دا پرې خودې کېدل نو بیا به پاغي باندې هغه سورلي کول هغه به ناروا ګڼله باب من ساق البدن معه څوک چی د میقات نه ځان سره د قربانی څاروی هغه بوزی او هغه روان کی یو دا باب دی او یو ورپسی باب دی په دې دوو ابوابو کی دا خبره ثابتې چی یو سړی ځان سره د قربانی ساروی دا د میقات نه هم روانه ولې شي لکه دی باب کې هغه ذکر کړي او که مثلا د میقات نه ووري نو د لارې نه هم دې د ځان سره د قرباني ساروي اغا غستې شي بلکې بعضی علما وی چې چې د لارې نه غستل جایز دي د میقات نه دننه نو یو سړی که مثلا مکی ته ورسی او یو سړی قارن دی نو خیر دی او مغل ته دی اغل تم دی ساروی غستې شي او په غزه کې هم لکه دی قرباني هغه کولې شي خو بهتره دا ده چې یا یې ځان سره د میقات نه والي او یا یې ځان سره د لارې نه والي باب من ساق البدن معه سوک چې د میقات نه د ځان سره د قرباني ساروي اغه روان کی حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حجۃ الوداع چونکه ما مخ کې ویلې چې په تمتع کې هم په قران باندې هم د تمتع اطلاق کیږي ځکه چې په دې کې حج او عمره دوانه یو ځای کول وی په یو سفر کې دا کیږي نو دی وجه نه په قران ته هم تمتع ویل کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمتع وک یعنی قران وک فی حجۃ الوداع په حجۃ الوداع کې یعنی فائدې واغسته په حجۃ الوداع کې بالعمرتی په عمره سره سره د حج نه او په یو احرام کې دوانه وکړل واهدا د حج یعنی عمره او حج د دوانو نیت هغه اوتړه نو فتمتع الناس مع النبي صلی الله علیه وسلم بالعمره الى الحج نو خلقم فائدہ واغستا نو تمتع کړه خلقو مع النبي د نبی له صلوات والسلام سره نو خلقم فائدہ واغسته په عمره سره الى الحج سره د حج نه خلقم قرانو ک فکان من الناس نو وو بعضې د خلکو نه من هغه څوک اهدا چې هغوی د ځان سره من اهدا چې چا سره قرباني وا نو ود بعضی د خلکو نه من اغه سوک اهدا چې غي سره قرباني وا نو فساق الهديا او غي غ قرباني روان کړه د د ځان سره یعنی د د میقات نزان سره روان کړه ومنهم من لم يهدي او باز د دین اغه سوکو چې داغي سره قرباني نه وا نو فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مکه ته هر کله چې نبی له صلوات والسلام مکه ته راغې نو وی ویل خلکو ته من کان منکم اهدا هر غسوک چې وی تاسو نه چې داغه سره قرباني وي نو فإنه لا يحل من شيء حرم منه نو بېشکه حلال نه دی د هغه دپاره هیڅ یو څیز حرم منه چې پاغه باندې حرام دی د احرام د وجې نه چې د احرام د وجې نه پاغه باندې کومې پابندیانې دي نو داغه دپاره هیڅ یو څیز هغه حلال نه دی حتی یقضی حجه تر دې پوری چې د خپل حج پوره کی یعنی مطلب دی به د احرام نه نوزی ځکه چې دی قارن دی قرباني سره ده ومن لم يكن منكم اهدا او سوق او چا سره چې نشته په تاسو کې اهدا چې داغه سره قرباني وي نو فليتوف بالبيت طواف د بیت الله دی وکي او بالصفا والمروه سعی د صفا او د مروه دی وکي او يقصر او سر د لند کی یا د اخري وليحلل او د احرام ندیوزی ځان د حلال کی د احرام ندیوزی ثم ليحل بالحج او بیا د دې د حج احرام تړي کله چې د حج ورځ اغراله یوم الترویه اتم ذوالحجه فمن لم یجد هدیا نو هر هغه څوک چې هغه نه مومي قرباني قرباني پیسې سره نشتا او د عمره مکړه او حج مکړه نو دې بس کوي او حجم کوي نو فلیصم ثلاثة ایام فی الحج پکار ده چې روژې ونیسي درې ورځې فی الحج په ایامو د حج کې وسبعة او اووه نورې اذا رجع الی اهله کله چې دی خپل کور ته واپس شي کور ته راغی نو اووه دې بیا کور کې ونیسي په خپل ملک کې. فطاف حين قدم مکه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغي طواف وک حين قدم مکه کله چې اغي مکه ترالل واستلم الركن اول شيء او اغي استلام وک د حجر اسود اول شيء د ټولو نړمبه د هر یو سیز نه لومبه اغي د حجر اسود د هغه استلام وک هغه خپل ک په هغه لاس راخ ک او طواف شروع ک ثم خب ثلاثه اطواف او بیا رمل ک په لومبنو دریو چکرو کی ومشا اربعه او په مزه مزل وک په هغه خپل رفتار سره یې څلور چکره ووهل، من الاطواف، په نورو چکرو کې، فرکع، او بیا یې لمونځ وکړ، حین قضی طوافه بالبیت، کله چې طواف د بیت الله وکړ، نو بیا لمونځ یې وکړ، عند المقام، د مقام ابراهیم سره، رکعتین، دوه رکعته، ثم سلم، او بیا یې سلام وګرځاوه، فانصرف، او بیا روان شو. کم خلک چې هغه وایي چې په په قران کې صرف بس یو په قران کې صرف یو طواف ته او یو سعی ده دلته نبی له صلوات والسلام په ابتدا کې دا طواف هم کړی دی او به دا غینه بعد صفا او د مروه سعی هم کړی دا کدا چرته طواف قدوم وي نو د طواف قدوم نه بعد سعی نه که چرته داغه هغه صرف هغه استحبابي طواف وي ثم لم يحلل من شيء او بیا حلال نه غنل هیڅ یو شی حرم منه چې حرام په د باندې د احرام د وجه نه حتا قضا حجه تر دې پوری چې پوره ک خپل حج په یوم النحر باندې په لسم ذل حجه ونحر هدیه او خپل قربانی هغه ذبح کړه یوم النحر د یوم النحر باندی وافاض او بیا واپس شه د مینا نه فطاف بالبیت نو طواف د بیت الله یو کو کم چې هغه فرضي طواف ته طواف زیارت ته ثم حل او بیا روا شو من کل شیء او بیا روا شو هر یو شی حرام منه چې حرام په د باندې د احرام د وجنه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم من او اوک په شان د هغه کار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه دا افعال وکړل نو اوک هغه چا من دا فاعل د فعل د پاره او اوک هغه چا هم هم دغه سکار څنګه چې پیغمبر کړو اهدا چې دغه سره قرباني وا وساق الهدیا او غزان سره قرباني روانه کړي وا من الناس د خلکو نه یعنی هغه خلکو هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان دا عمل وکړ دارنګ ابن شهاب هغه د بل سند سره هم روایت کوي عن عروه د عروه نه ان عائشه رضی الله عنها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمره الى الحج چاغي خبر ورکد تا د عروه ته د نبی له صلوات والسلام نه چې نبی له صلوات والسلام هغه فائده اغستې وه په عمرې سره سره د حج نه په یو احرام کې قران کړیو نو فتمتع الناس معه نو خلقم فائدہ غسته وا په یو سفر کې معه د نبی له صلوات والسلام سره بمثل الذي او پشان د هغه باندې اخبرني سالم او سالم هم دا روایت کوي د ابن عمر نه او هغه د نبی له صلوات والسلام نه اوس په دې باب کې دا وایي چې څوک واخلی د قرباني ساروي د لارې نه هغه د میقات نو د لارې نه مغستې شي لکه عبد الله ابن عمر د میقات نه نه دی روان کړي بلکې لار کې د قدید مقام راځي د قدید ناغه قرباني غستې وا حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال قال عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم لابيه د عبد الله ابن عمر زوی خپل پلار عبد الله ته ویل د زوی نوم عبد الله دی د پلار نوم عبد الله دی پلار ته ویل چې پلارا اقم ایثار شسه کالی ته کومخ کې دا روایت تیرم شو ایثار شسه کالی فإني لا آمنها بشک ز په امن کې نه یم د دې خبرې نه د کمی خبرې نه زه په امن کې نه یم چې ان تصد عن البيت چې ته به منې کړې شي د حج د بیت الله نه ځکه وجه دا ده چې د حجاج ابن یوسف د عبدالملک ابن مروان د طرف نه اغراغلیو او هغه راغلی او هغه محاصره کړی و خګوره دلته په دې باب کې دا دوه قسمه روایت غ ذکر کوي په یو کال باندې حجاج ابن یوسف محاصره کړی دا او په بل کال باندې بیا عبد الملک ابن مروان حجاج ته ولیکل بیا عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه شهید شوی وو د حجاج د لاسه نو بیا په بل کال باندې حجاج هغه د امیر حج هغه مقرر کړیو لیکن عبد الملک ابن مروان هغه ته لیکلیو چې تبا د د ابن عمر داغه مخالفت بنه کې په حج کې لکه مخ کې دا روایت دا تیرم شو په حدیث نمبر 1660 کې چې ته به د ابن عمر د حج په احکامو کې خلاف نه کې حجاج چونو د په ذوالحجه کې د ذوالحجې بالکل پړمبني تاریخ باندې په یکم ذوالحجه باندې د د مکې نه محاصره کړې و او دا سن 72 هجری دی او دا تقریبا پنځه میاشتې او اولس ورځې دا محاصره وه د مکی نو د دې وجنا د عبد الله خپل پلار عبد الله ته وی چیرې زه په امن کې نه مد دې خبرې نه چې ته به د بیت الله نه منع کړې شي او بیا په 73 هجری کې په ولسم د د جماد الاولا باندې عبد الله ابن زبیر هغه شهید کړي شو او حجاج هغه په مکه باندې قبضه وکړه نو دا یو کال مخکې چې کوم حج شوه دی نو پدې کې حجاج محاصره کړی دا او به را روان کال عبد الملک مغد امیر د حج ګرځولې دی او به ابن عمر بیا حج لراغلې دی خو بیا عبد الملک هغه ته ویلي دي چې تبد د ابن عمر داغه تابعداري کې او داغه په د حج په یو مسله کې مختلاف نه کې نو حکیم ایثار شپلار فإني لا امنها بشک ز په امن کې نه مددي خبرې نه چې تصد عن البيت چې تب من کړې شي د بیت الله د حج نه ځکه چې حجاج محاصره کړې دا قال عبد الله ابن عمر د خپل زوی ته وی اذن دغه وخت کي که چرته زه د بیت الله نه مني کړې شوم نو افعل زه به کوم هغه کار کما فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم څنګه چې د الله پیغمبر کړي او په حدیبیه کي او الله فرمایلی دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه نبی علیہ السلام په حدیبیه کې منع کړی شوی وو نو به په ما غزه کې هغه خپل قرباني ذبح کړه او دا غزه نه را روان شو او به را روان کاله عمره د قضا غي وکړه فانا اشهدکم زه تاسو گواه کوم چې انی قد اوجبت علی نفسی العمره چې ما په خپل ځان باندې عمره کول هغه لازم کړه نو احرامي تلبیه ویل د عمرې احرام او تړ د عمرې قال دا زوی وی ثم خرج او بیا عبد الله ابن عمر هغه وته حتا اذا کان بالبيدا تر دې چې د بيدا پاغه میدان ته دی راغې نو اهل بالحج نو تلبیه د حج مو ویل یعنی حج مو سره ملګری ک اهل بالحج والعمره نو تلبیه د حج او د عمره د دوانو ویلا وقال وی ویلی چې ما شان الحج والعمره الا واحد چې نه د حال د حج او د عمره مگر یو دی ځکه حج او عمره دغه یو ځکه کیږي چی ابن عمر هغه په په قران کې صرف دا یو طواف کړی دی بس هم دغه کم چې طواف زیارت ته په دغه یو طواف د عمره د پارم دی او د حج د پاره هم دی مونږ ته وایو چې نه ابن عمر چې مکی ته راغی نو فطواف لهما طوافا واحدا نو طواف وکړه د حج او د عمره د دوانو د پاره طوافا واحدا هغه د فطاف لهما حج عمره نه نو طواف یو کده دی دوانو د پاره یعنی د عمره د پاره ور سره طواف قدوم چي دی یو سړی ابتدان راشي نو د دې دوانو د پاره یو طواف وک عمره او طواف قدوم د دوانه یو ذکړی دی نو بیا په دغه حالت کې وو عمره وکړه او بیا چې کله د حج د غي د احکام او نوزګار شو نو به طواف زیارت و غیره غي کړي وي فلم يحل نو پس احرامي کولاو نک حلال نشو احرامي کولاو نک حتا حل منهما جميعا تر دې پوري چې هغه احرام کولاو کو د دې حج او د عمره د دوانو نه په یوم النحر په لسم ذوالحجه باندې